نو دې صورت کې باغی باندې دلایل پیش کړي دیو جنا ورپسې وروړو یا ما کی صورت کې مسله د توحید ذکر کړه نو دې صورت کې انجام د هغه چا ذکر کړي چې د دې مسلې نه انکار کوي دیو جنا ورپسې وروړو نورم ګڼ وجودي امتیازات د صورت دا صورت ممتاز دی د نورو صورتونو نه بیان د مقاصد اربعو عالیو مرارن هغه سلور مقاصد کم چې اصول د قران کې ما ذکر کړیو هغه بار بار بیانې توحید او رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالاخره ته دا دې صورت کې شتاو بلکې نشتا دارنګي صورت ممتاز دې د نورو صورتونو نه بیان د توبې د قوم یونس علی السلام دا دې صورت کې شتا او بلکې نشتا دارنګي صورت ممتاز دی په توبې د فرعون باندې چې کله فرعون ډوبې دو ناغه توبه ایسته وا هغه دې صورت کې شتا او بل کې نشتا نورم ګڼ وجودي داول صورت اثبات د مقاصد اربعو عالیه او مرارن بار بار مقاصد اربعه ذکر کړي خلاصہ د صورت سورہ یونس په اعتبار د مضمون سره دوه حصے دي اوله حصہ کې او یا آیاتونه دي آیت نمبر 70 پورې ده او پای کې سلور مقاصد بار بار ذکر کړي توحید رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالاخره دویمه ایسا تر آخر د صورت پوری او آئے کی تخویف دے په ذکر د امم سابقه و سرا دارنگی اولس اول حصہ د صورت کی رات کئی د مشهور شبه د مشرکینو اتلسم آیات کی داغی رات کئی او کله چې په اول د سورات کې مبین راشي نو په دې پویا شاه چې دې کې دلایل نقلیه ډیر دي دلته حکیم دې اشاره دیتا چې دې صورت کې عقلی دلایل ډیر دي اوس اس بعد د رسالت اکان للناس عجبا انوهینا الى رجل منهم اوی کافرو یقینا داری جادوگر پویا جادوگر کارا پیغمبر دی وی جادوگر دی ولی زکه چې هغه د الله توحید بیانولو اوس مسله توحید تفریقی او پاغي باندې دلایل استوا علی العرش ما یلیق بشانه تعالی څنګه د الله د شان سره مناسب دي اچھا تاسو کولو چې استوا علی العرش څنګه ده نو موږ باغ شان جواب کو څنګه چې امام مالک او ربیعه ویلیو آغی وی ما من شفین الا من بعد اذنه نشتا شفارسی مگر پس دا اجازه د الله نه معلومه دا شوا چې شفاعت دا ورستو د اجازه د الله نه وی د شفاعت دوه قسمونه دي مخکې ما سوره بقره کې دا غي تفصیل کړو یو د شفاعت اذنی هغه شفاعت چې الله رب العالمین دا اجازه دوی خدای له پاره پینځه شرطونه دي یو دا چې اول الله اجازه دوی دویم دا چې اول شفاعت با جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام وی انا اول من یشفا زاول شفارسی ما دریم دا چې شفاعت بکی قیامت کې او سلورم دا چې شفیع دنیا نه په توحید باندې تللی انزم دا چې مشغول وو هغه به موحد وي د مشرک د بار شفاعت نشتا پاتې دا چې په زور د الله نه خلاصول او الله په قران کې دا غیرت گئی او دلته هم دا غیرت گئی ما من شفین الا من بعد اذنی نشتا شفارسی مگر پس د اجازه د الله نه شفیع قهری رد کو او اس بعد شفاعت اذنی وکړو پنجاب کې بریلیان आवाज کوي وې جو پکړې خدا چړای محمد جو پکړې محمد چړایګه کول چې الله اونی سینو محمد علی السلام به اخلاص کی او محمد علی السلام چې اونی سینو یا غنبه سو خلاص کی الینا مرجوکم جميعا مونږ طرف ته بسیدا الی مرجوکم جميعا دی الله طرف ته بسیدا تاسو غوندو وعد الله حقا وعد الله ده حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده یقینا الله شروع کوي پیدائش بیا بس کوي دی لرا الله چې څنګه پیدا کړي دارنګ به دی واپس کوي هم یجی الذین آمنوا وعملوا الصالحات دغه بارا چې بدلور کیا کسان الله چې ایمان وروړي دی عمل کړي دی نیک نیک عمل په طریقې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اوس دلائل عقلیه په اثبات توحید الله غزا دې چې ګرځول را نور لرنا والقمر نورا سبوکمیر خانا زیا اغیر رنا دوئی چې خلق دا اغی نه فائدہ علی او نور چې بخپل رنا کوي لکه خلق وای وای نور القمر مستفاد من نور الشمس چې قمری حساب سره کال کې لس ورځې کمیږي لکه روجا کله وړي کې راشي او کله جمی ته لاړ شي دا زګه چې کمیږي او زیاتیږي دارنګي دا شمسی حساب سره پای کی دا دیر شونا زیات ورځ هم راځي لکه تاریخ انګریزی تاریخ اکثر 31 راځي کله 30 راشي والله وی دا نورس پوګمای می دیلا کړی دی چې حساب برابر کوي تاسو ما خلق الله ذلک الا بالحق دنیا ګټل من نه دي او کچری او سړی دنیا سره دومره محبت وکي چې دا غي د وجه نه د الله کتاب پاتې شي په دې باندې الله خپکیږي اولائک مأواهم النار دا کسان زائد دي دی اور دا انسان کم چې ناشکر دی کله چې تکلیف ورته ورسیږي نو بیا په ولاړې او په ناستې او په اړه خو بار طریقه مونږ ته आवाज کوي والله وی کله چې تکلیف دینه لری کم بیا یې زیر شوی ما کذالک زین للمسرفین ما كانوا يعملون دارنګي خسته شوی دي مشرکان لا چې دي عمل کوي ولقد علقنا القرون من قبلكم تخفيف دنیوي تاکي سره لا کړمږه پیړې مخ کستا سنا لما ظلمو کلا چې دي شرک کو نو چې په قیامت ایمان نه نو دی وای مړه دا قران پرې دا بل کتاب شروع کا دا قران په مونږ باندې ډیر بد لګي او دا قران دا وې سخت مسلې کوي وسم ډیر داسې شتا ځان د مسلمان وای او قران به باندې ډیر بد لګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا یو اخبار راشي چې یو ویون کې بدا وایي چې زه خلکو ته قران وېما او په دې قران باندې زما ملګری کیږي نه نو بل کتاب ولا شروع کمنو نو خپل به هم گمراه شي او نور به هم گمراه کی مطلب دا چې قران به شروع کی خو دیو قران د درس د دې لپاره کوي چې خلک زما تعریفونه وکي دغه قران درس د دې لپاره کوي چې خلک زما تایید وکي مرګتیا وکي او ډیر خلک ما تکینی دا هغه اونشي نو دی وی یرا خلق اسم زما خبره نه مني په قران باندې نو بل کتاب به شروع کړ نو قران به پری دی او بل کتاب به شروع کی ها فرمای چې دا خپلم گمراه او څوک چې داغه تابعدار دي هغه به هم گمراهي نو دای به می چې دا قران پرې دا سبل کتاب شروع کا سم خلک وای یره وای قران ما بیانوا دینه وای شر خوريږي دې سره اختلافات راځي وته مسلمان بسې چې په کم کتاب دی ایمان دی ته هغه پرې دا او بدلو یا بدل کدی مسلی لرا زمانه قران بیانوا خدا پکې مو آیا چې پیر بابا سره نشي کولای دا پکې مو آیا چې کاکا صاحب سره نشي کولای دا پکې مو آیا چې د تبي او د سرخوږي او د زړی ذمہار صرف الله دی دا مسلې پکې مو بیانوا او بدل هو تعالی جلګه نرمه کا دا سخت خبره مکوا وای او داستا نکو ملیو او بدل هو جواب قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي يرو استاد استاد ډیر ښه قران وایي ومړه بس ډیر سخت مسالې کوي او دلا پکار دي چې لګا نرمل جاو کی دې نور مليان په شان وګورا فلانه مولای سي وګورا جګړه خو هغه چا سره کی چا وای تم بد کې او تم بد کې او تم بد کې او تخ کې او تبد کې هغه چا سره جګړه کی چا خطه خو وای او بد تبد وای یره وای ګور پلانې مولای سي ډیر خسړې وي دومره وخت یو شو او بد دا مسلې نه بیانې خود خسړې وي دا ډیر داسي ها وای مسلې م بیانوا او بدلو مړه دا مسله بدلکا دا مسله بیانول ساسان کار خو نه دی او نه دار مولا کار دی زمونږ استاد محترم فرمایل وې د توحید مسلې مثال د دریاب دی دریاب ته دي دانګي نو اول بدی لامبو زدای که د لامبوی زدنی نو تبا برباد بشي دارنګ د توحید مسله چې بیانې قران چې بیانې نو کشته به اوسوځي هغه کین له اور ورته کی هغه شړای به اوسوځي الا به ته حق بیانول شي او که توای چې که حق می بیان کو نو اجي سه بخا پشي که حق می بیان کو نو ملک سے بخفشی پلانې سے بخفشی زما مهربان بیا په آرام کینا بیا حق نشي بیانولې د حق بیان دار چا کار نه دی او علنګ شملنګ بدر کې د سبحان گانجه وینه په سر تار لري او نه په چا کار لري داسې عقیده او نظریه جوړه کا چې که څوک خفه کیږي زړه دی اوچوي خپل کار بګي او که خوشحاليږي نو ډیره خدا زب قران بیانوم او هغه شان به بیانوم چې څنګه قران ویلې دا کمپرمایز نشم کوله په قران باندې او په مسلې باندې قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي و پیغمبره ز نشته ندی مناسب بالرا چې بدل کم دا مسله د خپل ځان طرف نه ځان نه مسلې درته شروع کوم د سره بارا چې تاسو خوشاله شئ نو تاسو به خوشاله شئ خو رب خبرانه خپشي کنه ان اتبعو الا ما یوها الیا زه تابعداري نه کوم مګر دا غسا چې وای کول شي ماتا زه خو د قران تابعدار یم زه د وای تابعدار یم زموږ استاد محترم فرمایل وای مسله توحید هغه څوک بیانول شي هغه څوک بیانول شي چې هغه د هیڅ شي پروا نه کوي او د دنیا غم ور سره نه او که یو سړی دا وایي چې کوم مسله می بیان کړه جمعات برانه لاړ شي امامتی برانه لاړ شي پیسې او مال دولت به څوک نه راکړي تنخواه به نه راکړي بیا مسله نشي بیانولې فقد لبست فيكم عمرا من قبلي نو تاکی سرا ما درس دیر کړي په تاسو کې ډیر زمانہ مخکې د دینه د قران نه مخکې مم ډیر وخت تیر کړي دي وای کی ما دا مسلې نه بیانولې ځکه یې کې راته حکم نه وشي اوس خو زما اختیار نشته اوس خو رب راته حکم کوي چې دا بیانې بلغ ما انزل الیک وای مونږه دای توایو او دای زمونږه سوال الله ته پیش کړي لکه اوسم ډیر وای ير وای دا د الله نیازولی دي او د دې خبره رد کیږي نه مونږه دای توایو او دای زمونږه سوال الله ته پیش کړي الله پر رد کړي امام رازی رحمه الله فیکونون لهم شفاعون عند الله وای مثال داسې دی زمون په زمانہ کې ډېر خلک دا اولیاء په قبرونو باندې مشغول دي پراته دي په دې عقیده چې کله داغي تعظیم کی د قبرونو عزت کی نو دا به د دې لپاره شفارسیان شي لکه اوس ډیر خلک زیارتونو کې پراته وي د دې لپاره چې بابا به مال شفاعت کوي او شفارس به کوي ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله فیکونون لهم شفاعا عند الله دی وی دا به زمونږ د پاره شفارسیان شي منځ به نه کوي روزه به نه نیسي زکات به نه ور کوي حج به نه کوي بل عمل به نه کوي جمعات لبنزي مکان شریف کې بناستی او سبا کوي یاره وای بس د بابا څنګه نیولې دی او دې به موږ لا شفاعت کوي عجیب خبره ده دا الله کور لنه دی او د بنده کور دی نیولې دی دا الله کور در نه هیر شو او د بنده کور دی نیولې دی دیو جنا تفیمات الہیہ دویم جیل صفحہ 45 کی شاه ولی الله رحمه الله ذکر کوي کل من ذهب الى بلدت اجمیر او الى قبر مسعود سالار غازی لاجل حاجت یطلبها سما فقد سما اسما اکبر من القتل والزنا وی هر هغه څوک چې اجمیر شریف ته لاړو یا قبر د مسعود سالار غازی ته لاړو د وجه د حاجت نه چلته غواړي دا دوا هندستان کې مشهور دو زیارتونه وو یو اجمیر شریف او دویم مسعود سالار غازی وای چې دا حاجت د پاره لاړ شي د د قتل او د زنا نه لوی ګناه وکړه اوس خلک زی څوک کاکا صاحب روان دي څوک بادر بابا روان دي څوک پیر بابا روان دي د صد پارا حاجت می پوره شي و چې زیارتونو لاړې د حاجت د پارا شاول الله رحم الله وی چې د قتل او د زنا نه لوی ګناه دی وکړه مليان دا مسلې نه بیانې او نه بیانول شي زګاری یریږي که دا مسله مې وکړله نو سیبان به خفه شي خلک به خفه شي نو بیا به مې خلک د جماعت نه وباسي الا من شاء الله اخبرس علماء کوي دارنګي الفتاوى المصريه صفحه 57 کې ذکر کوي من ظنان دعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد تاسو پیران نه منئ او د پیرانو کتابونه راشه لګ د پیرانو کتابونه خو ګوره کنه خبرم نه سره پښتانه او ته پیرانی پیر وای د پیرانو پیر دی جیلانی عبد القادر رحمت الله علیه الفت الربانی یوصل ولسمه صفه کې هغه ذکر کړي ارفعوا الوسائط بينه وبينكم د الله خپل میاس کې وسیله او وسایت لري کوي دا نه چې وی پلانې می وسیله لري نه نه دا وسیله وسیله ختم کوي ډایرکټ د الله نه وړا دارنګ یو سل دروشتمه صفه کې وایي کیف تقول لا اله الا الله وفي قلبك كم اله كل ما تعتمد عليه وتثق به فهو صنمك دا د مندانی زموار دی دا د تبی زموار دی دا د سرخوږي زموار دی دا د زیړی زموار دی او دا د نکو زموار دی دا د بچو زموار دی بیا لا اله الا الله ولوي ځکه دا لا اله الا الله معنی خدا دا چې هر حاجت پوره کون کې صرف الله دی نو چې کله دا معنی دی او منلا نو بیا څنګه نور علی امنی بیا غوي هر هغه شی چې ته په اعتماد کې ناغستا الہ دی او د جبه توحید چې پزړه کې د شرک وي د جبه توحید فائدہ نه درکې دارنګي طهارت د قالب د بدن طهارت فائدہ نه درکې چې زړه کې د نجاست او ګند پروت وي دارنګ دویشتمه صفحه کې ذکر کړي او دا پیرانی پیر انت عبد ابق من مولاک ته بندا تخدیدون کې د خپل مولانا وصل ته مسافه کې وای لیسا بیدیم نفون ولا ضرون بلم که سائر الجماد وای د دې اولیاء کرام په لاسونو کې فائدہ او نقصان نشتا د دې مثالم د کانی او د بوټو دی څنګه چې کانی چاله فائدہ نشي ورکولې دارنګ اولیاء کرام اس فائدہ نشي ورکولې او نه نقصان واو یایما سلور یایما صفه کی وای یا فقیر الخلق یا مشرک میم ای زر ایاتی کل موت وانت علمان تفی وانا مخلوقات محتاج انسان او دای سره شریک جوړون کیا و یریګا چې مرد له بدیا عقیده راشي ما یفتح الله لروح بابو ولا ينظر اليها لانه غضبان على كل مشرك معتمد على غيره وای الله رب العالمین با د رحمت په نظر تعالی ونګوري زکا چې الله غصه دې په هر مشرک باندې چې په غیر الله اعتماد کوي او آیت نمبر 96 کې وایي استغیث استغیث بالله تعالی الخلق كلهم فقراء وإذا الله ته جړا فریاد کوم بل چاته نه کوم ځکه مخلوق ټول الله ته محتاج دی دارنګي دا عربو د مکی مشرکانو بمی ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله دی وای دا زمون شفارس یانی بنی ذا الله قل الله جواب کوي اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض ایا تاسو خبرو یلا لرا پاغس او نو خلق مگر ټولګي یو او فاختلفون ای اختلاف کو په توحید کې نو الله پیغمبران راولېګل ولولا کلمت سبقت من ربک او کچره نوې کلمه مخکې تیر شوی طرف درستانه په تاخير د عذاب باندې لقضیا بینهم خامغا فیصله بشی په مین د دای کی فیما فی یختلفون باغ سکی چې دای دی پای کی اختلاف کوونکی ها ویقولون لولا انزل علیه آیه من ربی او دای وی ولی ناراضی بدبانی معجزات طرفا طرف دتنا قل هو پیغمبر انما الغیب لله یقینا علم غیب دی د پاره د الله بیا کی سوال دی چاغي تپوس د معجزې کوي او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته الله وای اجي تو دوایا غیب علم ټول الله سره دی جواب پدې کې اشاره دي ته دا نبی عليه السلام ته الله وای ته ته دا ښکارا کا چې څنګه زه عالم الغیب نشم کې دي نو دا غرانګي زه متصرف هم نشم کې دي تصرف اختیارات زمانشتا بلکې دا الله دی دغایب او بیا متکلم مال غیر لینن جیتنا لمن هذه دا تعبیر کوي دا حالت نه اول مخاطب وی چې کله کشته دخیږي نو پلا رونا ټول ور سره ای سلام ورته وکي او یو بل ته ښکاری اذا کنتم فی الفلک بیا کله کشته روان شي نو د دریاب چپې راشي او دا زوی یو طرف ته شي پلار او رونه بل طرف ته شي نو غائب شي وجرینا بهم برین طیبتین وفرحوا بها نو بیا غائب شي نو بیا کله چې د دریاب چپې راوالي نو دی الله ته جړاو فریاد شروع کی اے خلکو یقینا سزا تاسو تاسو په ځانونو دا متال حیات دنیا سګه د ژوند دنیا دا الله رب العالمین وای چې کتا ګناو کړل نو سزا یې پتا ده سورہ عنکبوت پنځه شپېتم آیات وګورئ یوشتمه سپاره الته هم الله وایي سورۃ العنکبوت یوشتمه سپاره آیت نمبر 65 پنځه شپېتم الله وای چې کله تکلیف راشي په کشته کې نو یو الله را مدد کوي او چې و چې د اخلاص کې نو بیا نور را مدد کوي یا ایو الناس اے د ټولي دنیا خلکو اوري انما بغيكم على انفسكم یقینا سزا تاسو دا تاسو په ځانونو متال حیات دنیا سګل ژوند دنیا دا دنیا کې چې کوم عمل لیکل الله یې زبر خبر کما انما مثل الحیات الدنیا واستزید من الدنیا او ترغیب ال اخرت یقینا مثال د ژوند د دنیا کما ان انزلناه من السماء بشان دا غوبودی چرا لګلې مونږ دی لرا د برنا مثال ذکر کوي د ژوند د دنیا مثال داسې دی لکه اوچ